کال نه یې هغه غوټ څه کړ لرګی یې بیا دو جوړ کړ ففتنوها معبودات باعیانها نو دو بیا دا خیال وکړ چې که دا کاڼي او دا لرګیونه چې کوم بتان جوړ دا معبودات باعیانها دي حالانکه دو پلارانو خو دا معبودات باعیانها ګرځولي نه و یو خو هغه متوجه الیه ګرځولي اصل کې توجه خو به هغه اولیاء ته وه ولذلک رد الله تعالی علیهم تارة بالتنبیه علی ان الحکم والملک له خاصة چه حکم او بادشاہی صرف الله تعالی لره ده وتارة ببیان انها جمادات او کله به دا بیان ورته وکړي چه نه دا جمادات دی تاسو دینه د نفع او د نقصان مقصد دا ده چه امیدونه مه ساتو نو دلته به وروستنیو چې د قرآن نازلېده نو دلته دغو مشرکینو بیا خود دغه کاڼي چې ګرځولي وو معبودان ګرځولي حالانکه دو مخکینیو د کاڼي معبودان نه وو ګرځولي دی صرف توجه دپاره چې ولګولي وو خو دغو نو ځکه بیا قرآن خو هغې وخت خلقو ته مخاطب سه نو مقصد ځکه یې دو ته وتلي چې سړو دا کاڼي دي دا تاسو ته نه نفع درکوي نه ضرر درکوي ټول قرآن په دې باندې بیا چې دا ډک تا تاسو په دې پوه شو ځکه په دغه اندازو سره خدای پاک خطاب وکړ الهم ارجل یمشون بها ام لهم ایدی یبطشون بها ام لهم اعین یبصرون بها ام لهم آذان یسمعون بها نه دو دا شئی نستا نو چی دای نستا نو دا به معبود معبودین سنگه جوړ شی چی دنو دو خپی نستا لاسونه نستا سترګی نستا غوږونه نستا چی سه واوری نو چی غټ صفات دی الہ دی پاره پکار وی آخو مقصد قوت بطش پکار وی قوت ارادی پکار وی قوت سمع پکار وی قوت بصر پکار وی هغه ذات په اله جوړیږی چی هغه په اعلی درجه کی یی پکی نو چی دو دغه نشته نو دو خو تاسو نه کمزور درجو دی نو تاسو یی معبودان څنګه جوړو داسی ردونه بیا قرآن په دو باندی وکړل شه جی او دریمه فرقه هغه نصاراو نصارا راغله او ایغو ویل چی حضرت عیسی علیہ السلام چی دا هغه د عباداتو دی وجه نه الله تعالی ته ډیر زیات قرب چه ده حاصل کړی ده او ده ته ډیر علو حاصل ده په نور مخلوق باندې نو ده ته که سړی عبد ووایی نو دا به د پشان کې چوي ګستاخی وي حالانکه د خپل اوسای چې ما زه چي عبد یم لیکن دو وای چې کده ته چوک عبد اوای به ودا د پشان کې چوي ګستاخی وي ځکه چه د ده مرتبه او د نورو خلقو مرتبه کی دی ده وایی چه بلا شای چه ده فرق شته نو هغه عباد صلاح ده ته عبد ووایی نو دا خو بیا د ده شان کی ګستاخی شوه او سوء ادب شو او د ده چه الله تعالی سره کوم قرب ده هغه بیا هسی مهمل شو نو دی وجه نه بیا دو کی ځنی راله ادی خصوصیت دی وجه نه دانه چی حقیقی زوی دا په دی دو پیدل اغه مخکینی نصارا چی کوم دی کنه اپ دی باندې پیدل چی د عیسی علیہ السلام حقیقی زوی دی الله تعالی نه دا لکه مثال دو چی اغه خزه سره دا کارو کې به زوی پیدا شي په دی دو پیدل دو ویلا اغه مخکینی نصارا چی دا الله تعالی سره ډیر قرب پیدا سره دا نو دو ته عبد ویل چی دی دته ډیر سوء ادب ده نو دی وجه نه موږ دته عبد نه وایو بلکه چه ورته وایو ابن الله ورته وایو لکه زوی سره سړی غایت هغه وی کنه له نورو خلقو په نسبت سره شفقت هغه زیاتی نو دی وجه نه الله تعالی د سره هغه نو دی وجه نه موږ دته چه ورته وایو ابن الله وایو ابن الله دی وجه نه خو ورستونی بیا راله ایغو بیا داسې جوړه کړه چې نه دا حقیقي چې ده زوی ده نه چې نه حقیقي زوی ده دارنګې په هغه اول نصاراو کې ځینې خلک دې ته راله چې نه موږ ده ته ابن الله نه وایو بلکه دا اصل کې الله تعالی په ده کې یو قسم ته حلول وکړ او ده ته موږ چو ته الٰه وایو الله تعالی هغه خپل صفاتو سره د کیچو کو حلول وکړ نو هغه کارونه دی کوي چې هغه مقصد کوم الله تعالی کوي احیا د موتا دا په پوه او د اکمه مقصد دا چې جوړېدل دی د ابرسه د دغه نو دی هغه کارونه کوي چې کوم ځکه چې الله تعالی په ده کې چې کړی ده حلول کړی ده نو دې وجې نه ده ته دو وایي چې مونږ چې ورته وایو اله خو دو دې معنی سره اله ورته ویله چې دغه افعال خصوصیت دې وجې نه اوس مونږ ورته چې وایو اله وایو دا نه چې په حقیقت کې الله تعالی حلول پکې کړی ورستونی بیا پسې راله بیا خلال نه چې جوړ کا هغه غټ لرګی بیا یې وویل چې نه حقیقتا الله تعالی پکې چې کړی ده حلول نو دارنګې د یو شی ورو ورو بیا داسې چې کېږي ترقي کوي او زیاتېږي نو بل دی مشرکینو فرقه هغه بیا دا نصارا وګرځیدل نو یو نجامون شو یو هغه مشرکین سل عام او مقصد دا چې بل چسل دا نصارا شو والنصارى ذهبوا الى ان للمسيح عليه السلام نصارا او دیت ذهاب کړه چې مسیح علیہ السلام دی پاره قرب من الله ته قرب حاصل ده الله تعالی طرف ته موږ شي یقینا حاصل ده مقربینو نه ده وعلوا علی الخلق او ده ته علو حاصله ده په مخلوق باندې مونږ وایو چې یقینا په خپل وخت کې نبی په ټولو خلقو باندې اوچتې مرتبې خو لیکن دا خبره بیا مونږ نه منو دو وی فلا ينبغي دا نتیجه چې د کومه دو په مرتب کوي فلا ينبغي ان يسمى عبدا دو وی چې مناسب نه ده چې د تعبد ویلی شي فيسوا بغیره کني دی به بیا نور سره برابر شي لان هذا سوء ادب معه دا سوء ادب دا بیا دد پشان کی و اهمال لقربه من الله او دا دی اغا قرب من الله پا حق کی بیا چی شاید اهمال یعنی دا اغا قرب خود بیا اسی محمل که سو فیدہ ونکڑا چی دتا عبد وایا نور عباد شو ثم مال بعضهم عند التعبیر عن تلك الخصوصیہ بہر حال خدود خصوصیت قائل سے چی عیسی علیہ السلام پر یو خصوصیت پنور خلق باندې چدا حاصل دا عند اللہ نو دی خصوصیت نہ بعض خلق دا سے تعبیر وکر ثم مال بعضهم عند التعبیر عن تلك الخصوصیہ بیا میلانو ک بعضی دو دوی پوخت تعبیر عند عن تلك الخصوصیت دی خصوصیت نے تعبیر وکر پچا سرا الی تسمیته ابن اللہ دې خصوصیت نه تعبیر دو په ابن الله سره وکړو چې اوس په ده ته د الله زوی ووایو نظرا الی ان الاب یرحم الابن نظر دیتا چی اب دی رحم وی پا ابن بانی و یربیه علی عینه اپ خپل حفاظت کی ساتی وهو فوق العبید او دا زوی سر محبت دا داس انوی لک غلامانو سرا فهذا الاسم اولی به دا نام ده سره لایق ده چه ده ته ابن الله وویل شی د دی خصوصیت دی وجه نه حقیقتا که دو دی الله تعالی زوی ګاڼه نه وبعضهم او بعضو دی تذهاب وک دی خصوصیت نه داسې تعبیر وک الی تسمیته بالله چه ده خصوصیت نه داسې تعبیر وک چه ده تب الله وایو نظرا الی ان الواجب حل فیه دې ته نظر وکړه چې الله تعالی په دې کې حلول وکړ وصار داخله او دې کې اندر شو ولهذا يصدر منه آثار لم توحد من البشر او دی وجنه دنه داسې آثار صادریږي چې هغه عادت کې بشر نه وي عام عادت کې هغه د بشر نه صادریږي نه مثل احیاء الاموات وخلق الطیر من الطین دارنگ شینا فکلامه کلام الله وعبادته هی عبادت الله نو دی چی کومه خبره کئی دا دی الله خبره ده او دی مقصد دا دی چی کوم اغا د عبادت سوک کئی دا پا حقیقت کی دی الله چی دی عبادت کول دی تاسو په دې خبرې پوه شو نو اس اول نه دغه چل وس دې نصارا او د دوه فرقې جوړې شلې دینه بعد بیا نور راغله فخلف من بعدهم خلف لم يفتنوا لوجه التسميه بیا دین بعد څه نور نا اهل خلق رال او هغه په دی وجه دی تسمیه باندې پوه نه شو چې دا خو هغه خصوصیت څوک په دی نامه او خصوصیت څوک په هغه نامه په دی نه شو پوه وکادو یجعلون البنوة حقیقیه او قریب و چې دو د بنوت حقیقی جوړ کی دو به د بنوت حقیقی جوړاو چې دا حقیقت کې دی الله تعالی چې دا لا یاذ بالله زوی ده او مریم علیه السلام یې چه د الله تعالی علیاذ بالله بی بی ده حقیقی یې ورنه جوړ کړ حالانکه هغه مشرانو یې دا خیال نه وو او یزعمون انه الواجب من جميع الوجوه او ایغو خدا ویلی چه صرف اللہ تعالی بعض صفات پکی تا حلول کری دی او دا نور رحال ایغو دا ویلی چه نا نا اللہ تعالی من جميع الوجوه پتا که چکڑی دا حلول کری دا ورستونی پسی رالو ولذلک رد الله تعالی علیهم تارة دی وجنه بیا خدای پاک چی قرآن کی رد کئی په دو باندی نو آن په دغ ټیم باندی دغه نصارا بیا موجود وو او دغه یهود وغیره چه وو موجود وو ځکه چی الله تعالی بیا په دو باندی رد کئی نو داسی رد کئی بانه لا لا صاحب له چی الله تعالی دی پاره بی بی نشته وعن هاتین المرتبتین بحث القرآن العظیم ادی مر ادی مرتبه بحث القرآن العظیم ادی دی دو مرتبونا بحث کرے دا قرآن کریم توحید دو دو مرتبونا توحید فی التدبیر توحید التدبیر او توحید الالوہیت دغه مرتبه په قرآن کې او په احادیثو کې عام چدي بیان شوی دی پس توحید فی الذات توحید الذات او توحید الخلق په ایده کی خو چا اختلاف داس خاص نو آیو قسم تا مقدمات مسلمه نو اب کفار منل هنود یهود و نصاراو ټولو بچ کول منل البته په دې داخله نی دو قسمه توحید کې چدا دې کې اختلاف ته توحید التدبیر او توحید الالوهیت په دې کې اختلاف ته او دغه سي فرق په کې جوړ شو نو د شرک ابتدا په دې طریقې سره چدا شوی دا تاسو اوس په پوه شو په دې مسلې باندې شه جی شج ورد علی الکافرین شبههم او رد کړی دی په کافرینو باندې شبهه دی دوی ردا مشبعا شکلک رد سره بیا په کفار باندې دی شبهه قران چې دی رد کړی دی چې دوی په کومې شبهه کولې شجی باب فی حقیقت الشرک دا باب د په بیان د حقیقت په شرک کی اوس ایله ټیم ورسره موزون سو چی څه کم سے کم حجت الله یوه ګانټه ټیم چه کئ غواړی خو بس ځکه چی هلته رابط کئ نو بیا لس منټه خو په هغی کی لا پاو تیر شی چی قصه سره تړی کنه نو داسی چی ډیر ټیمی ورته بیا به ان شاء الله العزیز کار شی که خدای خوښه وه شه جی داسی مسئله ده اوس ګوره تاسو ته ما مخکی ویلی وه چه اصل کی دی بد اعتقادی بنیادی جڑ لے آ دو شئینا دی یو تشبیح دا یو شرک تا دی مخلوق صفات مخلوق صفات غندے پا اللہ تعالی کی ویل نو دین سے جوڑ سی تشبیح دا دی بد اعتقادی یو جڑ لدا غٹ اصل دا ځکه چه شرک نام دی دیسی چه دی الله تعالی صفات په مخلوق کی ویل دینه چه جوړ سی شرک جوړ سی نو که تاسو سوچی دی صفاتو ډیر لوی دخل سه دی شرک په مسئله کی لہذا شاہ صاحب با دی صفاتو متعلق درته چه کئی بحث کئی او دا به درته ثابتوی چی ټیک تا انسان پر سمع شته بصر شته اراده شته مشیت شته دا شیونه شته او الله او قدرت شته وغیره او دا الله تعالی پر دی خو دی الله تعالی قدرت دی الله تعالی سمع دی الله تعالی بصر دی الله تعالی ارادی او دی بنده والزی صفات په مابینس کې ډیر زیات چدا فرق تا دا خبره به په دلایل سره درته چې ثابته کی چې په دې کې بلا شای چدا فرق تا لهذا چی دی فرق باندی ته پوه شی چی دی الله تعالی صفاتو او دی مخلوق په صفاتو کی څه موجود ده فرق موجود ده نو چی په دی فرق باندی ته پوه شی نو تا دی هغه شرک هغه جرړی چه کړی ووالی نو اوس په تا کی شرک نه رادرومی ته به مشرک کیږی نه ځکه چی ته به دی الله تعالی صفات په مخلوق کی نه وای ځکه چی تا دی الله تعالی صفات و مرتبه به وپیژنی او د هغه مخلوق صفات او اندازه او تقدیر او مرتبه به چکه وپیژنې نو ته به بیا د الله تعالی صفات سبا په مخلوق کی نه وایې نو ته به شرک نه چسې محفوظ شې نمبر ایک نو شرک پارا د شرک حقیقت معلومولو پارا دا بحث چدا ضروری دا بل دا خبره ضروری دا چی عبادت چاہتا ہوتا ہے عبادت عبادت چاته ہوتا ہے نو بل دا خبر ضروری دا بل پا عبادت کے مراتب دے نو عبادت چاہتا ہوتا ہے عبادت وائی غایت تزلل تا تزلل اقصا غایت عاجزی مقصد دا چی دیتا چوتا ہے عبادت اس دا یو کلی مشکک تا غایت عاجزی قیام عاجزی دا خو سجدې نه بیا سجدې هیئت نه بیا زیات بل مقصد دا ده عاجزی نشته او پته ولګیدله چی دا سجده چه شی ده دا عبادت ده پاته سو چا په هغه کی خدمت کی ولاړېدل وغیره دا عبادت نه ده خیر مرتبی دی خو لکه مقصد دا ده چی عبادت اطلاق په هغه غایت تذلل باندې چه کیږي کیږي نو سجده عبادت شوه اوس چی سجده عبادت شوا نو صرف سجدی باندې مونږ دا حکم نشو لګولای ولی هلته سجده تعظیمی هغه مقصد دا دی چی دی فرشتو آدم علیہ السلام تا یا دی یوسف علیہ السلام ورونو یوسف علیہ السلام تا ثابت دا او ورسرا ورسرا ورسرا ورسرا پدی کی نیت هم چس دخل شو چی د غایت تذلل سره دی نیت تی دی خبری نه چی زه انتهایی کوتا یم او دا انتهایی بلند و بالا ذات ته ځکه زه ورته چه کیږی ټیټیږم او دا دی دی مستحق ته چی ده ته څه وسی سجده وشی دا چی ټولی کیسه موجودی بیا دا چی شاید څه شرک سی دا بیا چه شرک سه دا نیت هم چی دا ور سره موجود دی که دا نیت دا نئی ور سره موجود او اسی سوک قبر تا سجدہ ولگئی قبر تا سجدہ ولگئی نو دا شیبہ دی شرک دا خودی بانی مشرک حکم دا سی نسی لگولائی اکا دا نیت تی عبادتی و سرا بیدا چی شایدہ اگا شرک شرک حقیقی دا نو بل دی شرک کی اگا دی نیت ہم چی دا دخل دا دیو جنا په دی صرف غایت هغه سره دی اوس مرتد نشو کنی بیا خو پکار دا د مرتد واجب القتل وی نو پکار دا چې بیا ټول بریلیان سره چکی مړکی اخو دا هغه کی نه کد نیت تی عبادت سره کړای نو دا شی به شرک دا دا شرک نه دا البته کد نیت تی عبادت سره کړای چې زه غایت کمزوری درجه کې ادا غایت اوچت او دا د عبادت مستحق تا او دا زه دی ده عبادت کوم بس بیا دا چه شای سو شرک سو بیا یی غرب ورکاو په پوه شی څټی ویا بیا دا مرتد شو خو که دا نه یی بیا مقصد دا ده چه ټیک ته دا شیبه دی شرک ته ناروا دی حرام دی دا ځکه چه دا ټول مبادی دی شرک تی لیکن هغه شرک حقیقتا حکم بیا په دی باندې لګول چه دا دا ډیر مشکل کار دی اوس تاسو په دی مسئله پوه شو داسی مسئله دی شاه جی اوس ته ګورو او دا ګوره د اسلام یو خپل روح وي ادب وي خو ادب یو خپل مقام وي ادب تر خپل مقام پورې خوند کوي داسې ادب چې د اسلام روح سره منافات لري کنه که تاسو سوچي داسې مزه نه کوي نو مقصد دا ده چی استاد زیارت ته جی قبر ته خو ورچه دا ده مونږ روزانه مولانا صاحب ته مقصد دا ده چی ادریږو هغه اوس خو د یاسین شریف تیریږي هغه معمول مو خطا شو نن می را سوچ کوم هلته ترتیب به ورته بدلو روزانه خو مقصد مسنون طریقې سره ورسه سلام هغه دا څه مقصد چی ګرد ورنه څه طوافونه کوه څه دا مونږ استادانو سره ملاویږو هر شی خو سم روغ په طریقې سره احترام هغه سره کنه دا نه چی هسې خامخا بوخچۍ بوخچۍ کېږه ټیک ته دا ټیک دي صحیح دي د قدم بوسی پوری دست بوسی خو صحیح ده تر دوره پوری چی قدم بوسی کی لا خبره شته خو ټیک دی په بوسی جواز درجه کی خو اخیر دا دی اسلام روح سره داسی مزه نه کئی دا دونه سر ټیټی هغه کنه دا مزه نه کئی دا دونه دا ادب نه دا کله دا ادب چی زیاد شی بیا دینه عبادت جوړ شی دا ادب چه کله زیات شي کنه اسی آیا ظاهری زیات شي په زړه کې نه زیات او ظاهری زیات شي بیا دینه چه جوړ شي عبادت جوړ شي نو دا خطرناک خبره ای او کته دا سه نو کې ولې دغه سه ملاو شي نو مقصد دا چې هغه شوبه بنه سی پیدا شوبه قدر باندې سی نو دې ته کوم ضرورت ته چې سم ور بوختي سارا بوختي ساده یو هغه کار ما خو خپل مقصد دا چې پدې کې سخت مزاج ده چیری ما دا ندی کړی کنه ټولو استادانو ما دونه خدمت کړی ایغو خدمتو په برکات دالته ناست یو نور اندر کی هیڅ نشته لیکن چیری ما دا ندی کړی بلکل او بلو ضمیر می نه برداشت کی یعنی هغه اسلام روح سره منافق ته ښکاری اگر که جایز ولی نه یی جواز درجه کی خو جواز نه خو اوس عادت جوړول نه یی پکار کنه چی یو شی جایز قدر سه اوس ته ورنه چه جوړ کا عادت او عبادت ورنه جوړ که جواز دی پاره خو نه یی کنه ها خو چیرته داسی یوه موکه لا غایه چی حب در باندی غالب څه درنه وشو نو چلو مقصد داده چی او داسی نه چی هر وخت یو هسی هغه جوړ کړه یی کنه دا خوند نه کوي دا د اسلام یو خپل روح وي شاه صاحب کتاب تر اخیره ووایي بیا به درته پته ولګي خو داسې نه چې پنجپیرانو غوندې بې ادبه سو د دنیا ارامیان دي سخت ګستاخ پنجپیری سړی پنجپیرای سړی چې ده که نه آ چې درې ورځې مقصد دا چې سړي سره تېرې کړي وبه یې پېژنې په ایخ کې بې ادبي یو خپل سم شیطنت غوندې ښه جی نو بلکل بریلیان به له جان نه جوړو او پنج پیران به له جان نه جوړو په پوه شوی او دی منځ کی منځ کی جان نه چکو جوړ کو اهل سنت والجماعت صحیح دی علماء دیوبند چی کوم هغه ده صحیح شو ښه جی داسی نه چی شنه شنه پټکی موروالی داسی نه چی بریلیانو استادانو پسی کنځلی کو او شاه صاحب ویلی دی کنه چه نحن رجال و هم رجال چه کله تحقیقات مونږ داسی کو نو دوز دا وای چه نحن رجال و هم رجال هلکه دی غلو بوزی دا که خوار شی نه او بش ته رجال دو رجال وس دو امام بونی مزه سره جان سمای کله به صاحب رای سره جان سمای شدی ډیر بیکار مخلوق تا ډیر بی ادب دی مشر مفتی صاحب ویل چی ما ته چا ویل چی تاسو خواته څلوېښت کالونه تیر کی او تاسو اثر نه پوه که د پنج پیرانو خواته یوه چیله ولګی ترجمه وکی بیا پنج پیری شی نو وی ویل چی ما ورته ویل چی الحمدلله مونږ خو ښه خلک یو روغ سړی یو او دو خو د لیونو سپو غوندی دی لیونی سپی دی چی وخوری په څلوېښتو ورځو کی به دننه دننه لیونی کیږی باب فی حقیقت الشرک باب فی حقیقت الشرک دا باب د په حقیقت شرک کی اعلم په دې خبرې باندې ځان پوه کړه ان العبادت چې عبادت چاته وتای هي التذلل الاقصى دا هغه غایت تذلل ته ورتای غایت عاجزی غایت خشوع خضوع وکون تذلل اقصى من غیره لا یخلو اما ان یکون بالصورت اوس چې دا خبره مونږ معلومو چې دا تذلل اقصا دا او دا تذلل غیر اقصا دا دا په چا سره معلومیږي دا کله کله په صورت سره معلومیږي مثل کون هذا قیاما و ذلک سجودا لکه مثال په طور باندې تذلل غیر اقصا قیام دا تذلل غیر اقصا دا و ذلک سجودا او تذلل اقصا لکه سجدی حالت په صورت کې معلومه شو چې هغه تذلل غیر اقصا ده د بل تذلل اقصا ده کله په صورت سره پته لګي او بنیت کله په نیت سره پته لګي بان نوا بهذا الفعل تعظیم العباد لمولاهم چه په دغ فعل سره تعظیم د عبادو مقصود ده د خپل مولا د خپل بادشاہ و بذلک تعظیم د خپل خدای و بذلک تعظیم الرعیه للملوک ادا بل تعظیم د رعیت ته د ملوکو یا د تلامذه و د استاد سره نو دا نیت سره پته لگی چه دا د الله تعالی تعظیم ده او دا د استاد یا د بادشاہ چه د تعظیم ده نیت سره مقصد دا چه پته لگی نو الله تعالی ته درېدل او استاد مخکې درېدل خو نیت کې بیا هلته فرق وي چې دا اوس زه الله ته ولاړ یا دا چې مقصد دا چې استاد ته نو هغه عبادت ګاڼه شي هغه ودرېدل عبادت نشي ګاڼه لا ثالث لهما او دی صورت او نیت نه علاوه دریم شی بیا مونږ خاطر نشتا چې مونږ دا معیار کو مقصد دا چې د تزلل اقصا او غیر اقصا بیا مونږ څنګه پتلو دی خاطر مونږ خاطر معیار صورت تا او چوک تا نیت تا ولما ثبت سجود التحیت من الملائکت لآدم علیہ السلام او کله چې ثابت و سجده د تحیه د ملائکونه آدم علیہ السلام دی پاره ومن اخوت یوسف علی یوسف علیہ السلام او دی ورونو د یوسف علیہ السلام سجده د تحیه ثابت د یوسف علیہ السلام دی پاره وان السجود اعلی صور التعظیم او بل طرف ته سجده خو اعلی صور دی تعظیم نه ده وجب الا یکون التمیز نو واجب شو چی تمیز دی عبادت او دی عدم عبادت پنی مگر پنیت بانی بئی نفس سجدی سرا مقصد دا چی تو چوک مشرک کولای نسی نیت تبا گوری نیت چی کلا سر پاسی او تو بوائی چی عبادت پنیت کڑی و کچرنگ خدای گنی کتیل چی نن خو اسی ماویل چی مشر آغا سڑای دا داسی خو ټیک ټاک ویل چه نه نه عبادت می کاوه کن غرب ورکاوه بیا او صرف په صورت تی سجدی سره به څوک مشرک کای نو ټیک ته دا شی به شرک ته لیکن شرک ندا شه جی بنیادی نکته می درته پکی وویلا که څوک په پوهیږی په پوهیږی به کنی هسی به وایی چه خو یوه خبره ده وی کړه په حد د عبادت کښې د مولا نه مقصد هغه معبود مرادی فالتنقیح نو صحیح تنقیح د خبر دا دا صحیح کب ځان په پوی کئ ان التذلل یستدعی ملاحظه ضعف فی الذلیل چی تو چاہتا غایت تذلل کے نو دا تقاضا دی ملاحظی دی ضعف کے پا ذلیل کے او دی قوت کے پا آخر کے پا آخر کے چی اغا مثال زخ ذلیل یا اغا بل چی دا خ قوی دا و انقیاد و اخبات فی الذلیل او په دی ذلیل کی انقیاد او اخبات ته چه دا چوک تذلل کئ او چه دی چا کئ په هغه کی تسخیر او نفاذ دی حکم پروت تا دا نیت پئ په کتاب دا نیت پئ که دا مقصد دا نه وو او دا به دی چه په نفس شیونو کی زه دسره دغ ذات سره شریک نه یم او یو دی بادشاہ خدمت کول دی یا دی استاد ادب یا احترام نو هلته خو تا دا نیت چه زه په نفس عظمت کی دسره شریک یم خو چونکه استاد نه ده ځکه یې زه د اکرام زیات کوم تاسو په دې پوه شو هغه کې دونه تذلل او دا شیونه نه والانسان اذا خلی و نفسه او کله چې انسان پرې خدای شي او د نفس پرې خدای شي ادرکانو د یقینا د خبرې ادراک کوي چې د الله تعالی صفات او د نفس د انسان صفات په مابین کې چې دا فرق دی بیا دی باندې پوهیږي والانسان اذا خلی و نفسه ادرک نو دی دی خبری ادراک کئی اوس دا دا تر ته ثابتی شاه صاحب چی دی الله تعالی صفات و دی انسان صفاتو کی چی دا فرق تا پدی باندی انسان که سوچو کی بیا په پویدلی شی لکه اوس مثال ورته وګوره په قدرت کې په ارادې کې په بل شي کې علم کې فرقونه درته ذکر کوي په سوو کې نور به بیا ته خپل په قیاس کوې والانسان اذا خلی ونفسه ادرک لا محاله یقینا دې خبرې ادراکو کې انه یقدر للقوة والشرف چه هغه کمال نه تعبیر پکاو سی حیات سو سمع سو دا شیونه اراده شوه نو انسان په دی باندی پوهیږی قدرین چه دی پاره دوه مرتبی دی قدرا لنفسه ولمن یشبهه بنفسه یو هغه مرتبه ده چه انسان په دې پوهیږي چه هغه مرتبه په ما کې موجوده ده هما غوندې په نورو خلقو کې چه دا موجوده ده هر سړی پوهیږي په دې چه ما کې او ما غوندې نورو انسانانو کې څونه قوت موجود ده ما کې او ما غوندې نورو انسانانو کې څونه شرافت او څونه مقصد د بل شي مسخر مسخر کولو ماده موجوده ده په دې پوهیږي وقدرا او په هغه قدر باندې پوهیږي لمن هو متعال عن وصمت الحدوث والامکان بالکلیه چې په هغه ذات کې دا شیونه په چوره درجه کې موجود دي چه هغه دی هغه صفت دی حدوث او دی امکان نه چه ده پاک تا په دی باندی انسان پوهیږی چه ده هغ ذات کی دا صفات موجود دی او په ما کی موجود دی خو په دی کښی ده فرق تا لکه اوس مثال ولمن انتقل الیه شیء من خصوصیات هذا المتعالی یا په هغ سړی کی چی چاته الله تعالی خپل دغه خصوصیاتو کی یو خصوصیت بالفرض والتقدیر چی ور منتقل کړی کنه الله تعالی خپل خصوصیات چاته منتقل کړی ندی خو بالفرض والتقدیر که ور منتقل کړی نو دی تا کی او دی ایخ سړی کی به بیا چی څونه فرق وی کنه منتقل کړی ندی لکه مثال اوس رایسا علم بالمغیبات په غیبو شیونو باندی علم اوس دا دوه قسمه ده انسان پدی پوهیږی چی دی پاره دوه درجی دی یو دا ده چی یو شای نه دسلای خو تا په هغه باندی علم وی دی خپل عقل دی وجی نه زیرکی دی وجی نه ترتیب دی مقدماتو دی وجی نه قوت حدس دی وجی نه منام دی وجی نه یا تلقی دی الهام دی وجی نه دغو شیونو دی وجی نه تا په یو غیب شی باندی چه څه علم راغی مخکی نه درته کشف وسو یا الهام وشو یا ترتیب دی مقدماتو دی وجی نه یا حالاتو باندی دی نظر وکړ زیرک سړی پوه سی چه یاره اوس په دغسی کیږی لکه یو ډریور دا کله دا لیکي ګاډی په سړک کړ نو هغه پوه شي چې یاره تر پېښورې رسي چېرته به غړپ ورکړي هغه ده چې په تېرېږي په بو خواته یې چی جنګولی نو دا څوک چې خبر نه وي عاجز کسانو ته ووایي چې یاره دی به یې څه کوي جنګوي لیکن مقصد دا ده چې تا ته چې علم غیب نه وي خو هغه مقدماتو نه دا پته درته لګي چې یاره سر خوري تر پېښور به یې ونه رسوي نو یو داسی مقصد دا دی چی بغیباتو علم دا چی دی فکر، سوچ، ترتیب دی مقدماتو، حدث، الہام، کشف وغیرہ دی وجی نه یی نو دا علم غیب او یو هغه علم غیب دا چی آ ذاتی وی کلی وی او دی چا مقدماتو وغیرہ باندی موقوف نه یی نو انسان پدی پوهیږی چی دی دی علم غیب دی هغه علم غیب کی چه دا بلا شی فرق تا چه دا فرق ده تاسو په دې خبرې پوه شو ځکه بریلیانو ته اوس مونږ بالکل دا خپل مابینځ کې لګیا یو بالکل کافر نشی ورته ویلی که نه بیا خو دوی مشرک شول چې دوی علم غیب ځکه چې دوی چې کوم هغه دي چالاک دي هغه فرق کوي چې مونږ د علم غیب چې د اولیاء دوی ورته وایو کنه دا علم غیب مونږ هغه ذاتی کلی نه وایو بلکې عطایی وایو چې وایو عطایی چې الله تعالی ورته په ځینې امورو کې ورکړی نو دا خو مونږ منو چې په ځینې امورو کې الله تعالی دغسې خلکو ته کشف او الهام سره چه ورکړي علم غیب ورکړي هو مقتضی ذات العالم چه هغه تقاضا د ذات د عالم وی لا یلقاه من غیره او دا دته له بل چا نه نه حاصل ولا یتجشم کسبه او نه مقصد دا ده چه دی کسب باندې ستړی کیږي نو دی کی گورا فرق تا نو علم غیب مونگ تا سشتا لگ غندی او اللہ تعالی تا خو اللہ تعالی ور ذاتی دا او انسان تا دی سو مقدمات واغ دی وجنہ چیار دا سی بوشی یا بدا سی وشی لکه اوس يو سړی بل ته د دړکې دمکی ورکوي چي مړون دي نو تا هغه وي په دې باندې چي ياره کوي دا او د خبرو نه يې دا پته لګېږي چي سبا بل وخت کي به يې چکي مړ کړي نو دا نه ده دا هغه علم غيب د الله تعالی سره مشابه نه سه هغه علم غيب دې کي خو ډېر څه ده فرق تا يا څه ترتيب د مقدماتو د وجې نه دې په يوه وروستو شي باندې چي سي هغه رايسي لکه مثال دا ساينسدانان وايي سبا به سپوږمۍ هغه نيسي تندر نيسي نو دا چي علم غيب نه سه دا خو دو هغه حساب لګولی حساب یې لګولی چې دا دونه سپیډ کې روانه ده دونه سپیډ کې نو دا به اوس هغه لمر هغه منځ کې چسي ځمکه هغه به منځ کې راشي نو مقصد دا دی چې دا به موږ نه چسي پټه شي لکه مثال په طور باندې هلته ګاډی رواني او فکس او چې پکې خرابي نه او ته ورته چې بالکل فکس دالته به اوس تین بجې ګاډی رسي او چېرته روډ ورته صفا وي نو هغه تین بجې ورسي نو دا چې علم غیب نه وي تا ته پته چې دې دوره رفتار ده دوره موقع ده خو خود به دغه ټیم ته چې کېږي رسي نو دا هغه حسابات وي او تخمینات وي او د هغه حساباتو د اسبابو په رڼا کې يو غيبي خبرې يې هغه کولې نو دې ته علم غيب نه وتايي ډېر خلک غريبان په دې باندې خطا شي ملايان يې بيا ورته جوابونه نه شي کولی ورته وايي نه نه غول خوري داسې ده هغه ورته وايي مولوي صاحب هغه د پرون بيا واقعي هغسې وسله بيا دوی بيا خوله نيولې هلکه دې ته علم غيب وايي چېرته دا خو د یو اسباب ما تحت چې دا خبره ده چې پته یې ورته چې تا ته پته یې چې دا ګاډی فی منټ یو کیلومتر وایي او اوس روان سه نو ګنټی ټیم چی به مقصد ده سټ کیلومیټر وطن ده خو ګنټی کی به رسی ورته ووایه له اوسه نه چی فیکس به په ګنټی کی رسی او منځ کی چه حوادث لا چه شای پیش نسی نو هلته خو چه ایکسیډنټونه نشته کنه پورته فاصلو کی هغه خو روان هغه دی مقصد دا ده چی ددی خپل مدارونه دی روان نو په هغی کی روان یی خپل سپیډ پته یی دوته لګی شه جی دا اسانی خبری دی دا دی خپل مقام خبری دی بیا به بل وخت کو انشاءالله داسی خبره ده ورپسی شه داسې خبره ده چې شاید عبادت او اطاعت نه شي وکذالک یجعل التاثیر او دارنګ انسان ګرځي تاثیر لرا تدبیر لرا تسخیر لرا یعنی کوم یو لفظ چې ته غواړې دا خو اسی مثال وای شاه صاحب زت بیانو ای لفظ قلت علی درجتین چې کوم یو غواړې دو درجو باندې بمان المباشرت و استعمال الجواب